خصوصاً د ښار کلي او د ګرد و نواح غیورو مسلمانانو مشرانو او کشرانو وروڼو یو شاعر د خپل درد بیان کوي. کله یو استاد خپل شاګردانو ته مخاطب وي کله یو افسر خپل ماتحتو سپایانو ته مخاطب وي کله یو پیر خپلو مریدانو ته مخاطب وي، کله د الله جل جلاله د دین یو نماینده، یو مبلغ د الله مخلوق او د الله بندګانو ته مخاطب وي. د هر خطاب او د هر تقریر او د مجمع اخپل خپل غرض او مقصدی. څوک د خطاب د وجې نه ووټ غواړي، څوک د خپل خطاب مقصد چنده او یا د پیسو ټولونه وګرځوي، خو د الله د دین نماینده یا علماء کرام اکثر د پاره چې یو خطاب کوي نو د هغوی مقصد هیڅ دنیوي غرض و لالچ نه وي. کله چې کم خطاب او کم تقریر کې دنیوي غرض او دنیوي مفادات د زړه په یوه کناره کې موجود وي، نو هغه تقریر او په هغه خطاب کې نه اثر وي او نه برکت زما د تقریر مقصد د دنیا هیڅ قسم غرض او لالچ نه دی البته اول نه ونیسه تر نن پورې زموږ مقصد دا دی چې د الله مخلوق خصوصا عوام دا چې څومره په الله مین دي د الله په دین چې څومره عوام مین دي د الله د دین د پاره چی څومره عوام قربانۍ ورکوي یا د تاریخ په پاڼو کی موجودی دی قوم څومره قربانیانی ورکړی دی آغا ښکاره دی چانه پناه نه دی عوام چې کله هم استعمالیږي غلط طرف ته روانیږي نو هغه به چا غلط کړي وي پخپله به د هغوی هغ غلط طرف ته تګ مقصود ګاډی چې کله هم جنګیږي په هغې کې د سورلیو غلطي وي که د ډرایور غلطي لږ په زور ووایه مړه د سورلو غلطي به وي ها چې تاسو وایئ چې د سورلو غلطي نه ده او د ډرایور غلطي ده نو معلومیږي داسې چې عوام کله هم غلط طرف ته ځي نو هغه به یو ملا یا یو پیر یا یو لیډر به هغه غلط طرف ته روان کړي په خپل به غوي اخ طرف ته تلی نه او د سوارلو او د عوامو به یو نقصان او یو ګنای وی چې کم از کم عوامو ته د خپل سفر د پاره د ښه ګاډي اود ښه ډرایور انتظام کول فرض دي چه ښه پوهیږي چه دا ډرایور په هر یو کیلومیټر باندې یو اکسیډنټ کوي نو په کار نه دی چه داسې ډرایور سره لاړ شي که نه پوهیږې عوامو ته بیا د ګاډي ډرایونګ دا خو هسې یو مثال دی ګاډي ازده کول او ډرایونګ کول په هر مسلمان فرض دي. نه دي خو د دين زده کول، د قرآن په مفهوم ځان پوهول، د الله احکام او د جناب محمد مصطفی فرموداتو باندې ځان پوهول دا په هر عام او خاص باندې فرض دي او که نه دي؟ نو زمونږ بيان اګر چې زمونږ کوم په زړه کې دننه دردونه وي، یا په زړه کې دننه چې کومې تمناګانې دي یا عوامو ته چې څومره د الله د دین بیانول پکار دي د هغې دپاره میاشتې نه کلونه لګي څه شی لګي موږ سره دومره وخت نشته او په لږ وخت کې تمام په زړه کې تمناګانې او ارمانونه او د الله تمامه مدعا او مقصود په قرآن کې دا بیانول څه ممکنه خبره ممکنه خبره نه ده خو البته کوشش به دا کوو چې خلق څه نه څه فایده واخلي او یا کم از کم په دې باندې عوام پوه شي چې په موږ کوم څه فرض دي هغه موږ کړي کړي مو جواب راکې کړي مو نه وي بس چې دومره احساس پیدا شي چې موږ له څه کول پکار دي هغه هم لا تر اوسه نه دي کړي نو دې احساس له برکته کیدای شي چې مخکې موږ لږ کوشش وکړو د زده کړې ټولو نه اول خبره په اسلام کې د داخلېدلو دپاره څه شی ده؟ په دې معاشره کې موږ هم ډېر بیانونه کړي دي او علما او نورم الله دې د دوی قبرونه منور کړي چې کم وفات دي او کم ژوندي دي الله دې دوی په عمرونو کې برکت واچوي کچره د مانزه متعلق وای نو هر چا بیان کړی دی یو عام امی سړی پورته کا هغه به درته وایي چې لمونځ د دین ستنه ده، د لمانځه دومره ثواب دی چې نه یې کوې دومره ګناه ده، لمونځ په دې خبره ماتېږي او لمونځ په دې خبره باندې سجده سهوه واجبېږي او په دې دا یې سنت دي، دا یې واجبات دي، دا یې مستحبات دي، دا یې آداب دي، دا ښکته کېدل دي، دا پورته کېدل دي، دلته رکوع ده، دلته سجده ده، تقریباً ډېر خلک په ډېرو مسایلو باندې پوه دي او که نه دي؟ جواب راکه سرونه مه خوځوی ژبه وړه ده که سرم وړوکی وی سر خوځوی او که ژبه هم وړه وی وړه ژبه خوځوی د چا چه اوس کوم یو شی وړوکی وی هغه خوځوی پته به لګی چه ستاسو سرونه وړ دی او که ژبی هم وړی دی. د روژې متعلق هر عالم بیان کړی دی او هر عامی پې پوه دی چې رمضان المبارک یوه میاشت ده چې راشي هغې کې به دېرش یا یوه کمه دېرش روژې ساتې، د سحر بانګ نه شروع کېږي او په ماښام ختمېږي، دې سره روژه ماتېږي او په دې مکروه کېږي، تقریباً په هره روژه کې یې موږ واورو که نه اورو؟ د حج متعلق مسائل که چا کړی دی او که نه یې دی کړی دومره یې پېژنیم چې حج یو شی دی، او هغه حج په سده کې هم نه کېږي، په رچنار کې هم نه کېږي، هغه په حرم شریف کې کېږي او هغه په سعودي کې دی، هر چا ته دومره پته شته. لمونځ، روژه، حج، زکات، ذکر، عبادت، د مور پلار خدمت، غیبت کول، نه کول، حرام خوړل، نه خوړل، جایز، ناجایز، دا تقریباً چی د اسلام په معاشره کی پیدا وی نو څه نه څه خلک خبر دی دی یو بنیادی شی دی چی هغه نه زمونږ علماو چیړلی دی او نه به تی تر اوسه ډیر څوک خبری زه همیشه د پاره هغه خبره کوم اصول می دادی چی د کمی خبری په معاشره کی کمی ملیانو کی څو قسمه دی افسوس دا دی چې وخت ما سره لږ دی، خبرې مې زړه کې ډېرې دي. د مليانو عام ماحول او رواج دا دی چې يو کلي ته لاړ شي، ګوري چې دا خلک په څه شي خوشحالېږي، نو چې پوه شي چې دا خلک يره مثال موجوده وخت کې جنګ تېر شوی دی او ښار کلي والاو ډېره لویه توره کړې ده، الحمدلله غیرت یې چا نه پټ نه دی، الله دې دوی له نور هم قوت ورکړي. نو د اکثرو مليانو کوشش دا يي چي دغ ځای کي دي په دي مسله باندي خبره وکړي شي چي د ښار کليوال هم مانه خوشحال شي. هر کلي ته چي کوم لا يو عالم ورشي نو اکثرو علماو خبره کوم خه خه علما داسي شته چي زمونږ د پښو خاوري هم نه وي خو اکثر رواج خبره کوم. ګوري چي دا کلي ولا کي کوم شی ډير دی چي هم هغه خبره وکړم چي هلکه د دغو ګيري ډيري دي نو د ګيري صفتونه وکړه چي خلک خوشحال شي خو که کلي ولا چرس کی نو بیا عالم سړی د چرسو مسله نه کوي ځکه چي مخکي سب کې را سره حاجي صاحب ناست دی او هغه چرس خرڅوي مثال اخلي نو که زه د چرسو خبره وکړم هسې نه چي دی مونځ پرېږدي مانځه باندې به نظر وي یا به نه وي خو څه شي باندې نظر وي چې یا به خفه شي یاره ډاکټر ګل منان صاحب ناست دی د ډاکټرۍ کی کچری څوک نجایزه کوي او زه هغه بیان کوم سه نه چې ګل منان ډاکټر خپه شي ګیلکار پلانه ناست دی او که زه دا کمه بیان کوم دا به خپه شي محمود مولی صاحب ناست دی او که د مولیانو نقصان می بیان کا سه نه چې دی خپه شي نو داسې خبره کوي چې نه سیخ سوی او نه کباب اوریدلی مو ده که نه اصول د اسلام دا دي، ډاکټر دلته ناست دی، د عالم حیثیت د روحاني ډاکټر دی، دا جسماني ډاکټران دي، ډاکټر عبدالمنان، ډاکټر ګل منان، دا جسماني ډاکټر دی، عالم روحاني ډاکټر دی. دې ډاکټر نه تپوس وکړه چې کله تا له څوک کلینیک ته درشي، ته د هغه د نقصان علاج کوې او که د جوړ شي لوک ګولۍ وله ورکوې؟ مثال زه ډاکټر صاحب له ورغلم ورته ومې چې یاره جي دا سر مې چې دی دا ډېر زیات خوږېږي ډاکټر صاحب راته چې پرې دا سر مرمړه ما سره د پښو د خوږو داسې ګلیانې دي که نه راشه چې دا پښه درته لږه په هغو ګلو باندې مالش کم نو خلک به وایي چې دا ډاکټر لیونی دی که وایي به چې ښه ډاکټر دی په ایمان وایه وایي به چې دا خو لیونی دی زما نقصان په سر کې دی او دی د پښو علاج را کوي ډاکټر صاحب له ورغلم ورته ویم چې یاره جی دا مری مې ډېره زیاته سوځي غرتي چې پرېږده مړه مری ما سره داسې زبردستې ګولۍ دي د خوب چې ښه خوب به دله درځي دا واچوه نو خلک وایي چې دا خو والا چې لیونی همدارنګې که چېرې عالم د معاشرې په نقصان خبره ونه کړي کم خلکو کې چې د کم څیز کمی دی هغه بیان نه کړي نو دا هغه ډاکټر دی لکه د سر په درد کې د پښو ګولۍ ورکوي او تاسو خوشحالېږئ په همدې پښو ګولو باندې که څوک د بیمارۍ نوم درله واخلي چې یاره جي تا دا ګناه ولې کړې ده نو په دې ته خفه کېږي خو که څوک درته وایي چې ته ډېر بهترین سړی ګل منان ډاکټر لکه ته ورشې او ستا په دننه ینه باندې کینسر لګیدلی یی او دی تاله کینسر بیان نه کی وایی چی مړه پریده خپه به شی درته وایی چی یره جی زبردست وجود دی دا ګوته هم دله داسی کی ټیټ هیڅ د ټیسټونو ضرورت نشته بهترینه باډی او ځوانی یره داسی بلډ پریشر خیسته داسی هاټ دی برابر دی هیڅ فکر مکوه کور کی کینه نو په ایمان وایه دا ډاکټر دی وجنی او که دا تا بچکی دا خو دی وجنی خو که ته وایي چې یعنې له دې کینسر لګېدلی دی غم وکړه د ځان واه دا خو ډېر خراب ډاکټر دی داسې څه خبره یې ماله وکړه نو بیا ته لیونی یې خیر بهرحال تمهیدونو کې کله کله خبرې تېرې شي ځکه چې دلته موږ تاسو ناشنا یو د یو بل خبرو نه مونږ په دې کورمه ایجنسۍ کې ډېر بیانونه کړي دي تاسو له دا ویلي شوي وو چې وایه نوری سړی بل شی دی خراب هم کړي پوهیږی که نه پوهیږی ذهنونه خراب شوی وو نو ځکه صفایې کوشش کوم نو اصل روحانی ډاکټر هغه ډاکټر دی چې هغه په بدن کې یا په معاشره کې د هغه څیز علاج وکړي او تا له هغه شی وښیي چې کوم شي اګر که په هغې ستا تاوان کېږي تا ته به وایي چې لاړ شه ټېسټونه وکړه زرګونه روپۍ ولګوه خرچې وکړه خدای نقصان درکې دی او چې کله زر يو لاک روپی ولګی راشی بيا دی چی معاينه وکی نو بيا هم درنه نه پټی دی ته چی نقصان درکی دی اوس هم هغه بيماری وکه علاج وکه درنه پټی کړه نو دشمن دی دی نو زه ستاسو دشمنی نه دوستی کوم خو دوستی والا خلک اکثر د پاره د خلکو بدی شی مونځ روژه حج زکات دا رستو خبری دی اول خبره ده د کفر او د اسلام چی سړی مسلمانیږی په څه شی هسې یو مثال در کوم وړوکی، یا پوښتنه در نه کوم. تاسو ته دا پته ده چې اودس څلور اندامونه ووینځي او مسح وغیره دا وکړي، چار اندام وکړي، اودس دې وشو، اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ جواب راکړئ. ها. غسل ماتېږي که نه ماتېږي؟ جواب ټول راکوئ. روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ مونځ ماتیږي که نه ماتیږي؟ که درنه تپوس وکړم چې مونځ په څه شي ماتیږي نو خود یو دوه خو به وښایې، درې څلور خو به وښایې، اودس په څه شي ماتیږي درې څلور ښودلی شې، روژه په څه شي ماتیږي پنځلس ښودلی شې، خو که ته هم چې ایمان ماتیږي که نه ماتیږي نو کیدای شي چې ډیرو خلکو له پته نه که شته نشته پته صرف دی باندې پوهیږي چې یاره کوپر وکړي او بس خدای پسې بده ردې ووایي بیا ایمان ماتیږي نه لکه څرنګه د اوداسه ماتوونکي شته، لکه څرنګه د روژې ماتوونکي شته، لکه څرنګه د غسل ماتوونکي شته، لکه څرنګه د د نورو د غسل یا د اوداسه ماتوونکي شته، نواقص چې ورته وایي، همدارنګه د اسلام او د ایمان ماتوونکي هم شته، چې هغ ټکي سره، هغ کار سره، هغ عمل سره د ټکه سړی کفر ته وځي. هغه پېژندل. زمونږ د پاره فرض دي او که چرته روس او د امریکې والا بیا زده کوي دا ډیر زیات تحقیقونه چې دي دا امریکا کوي نو کېدای شي چې دا موږ هغوی له پرېښي وي چې دا تحقیقونه کوي ساینسي دا دې هغوی زده کړي زموږ ضرورت نشته په موږ فرض دي که نه دي فرض قرآن کریم اعلان کوي ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله الله فرمایي چې سب سے پهله جو کام کرنا ضروري هي ومن يكفر بالطاغوت مسلمانې دلو نه مخکې یو کار ضروری دی چې هغه تا کفر وایي څه شی وایي اوس به ته وایي چې مسلمانې دلو نه مخکې څنګه کفر کوی شي یو څو منټه صبر وکړي خیر دی چې جذبه نه شي الله فرمایي ومن یکفر بالطاغوت چا چې کفر وک په طاغوت سره انکار وک طاغوت نام رد کړو طاغوت مخه ته واړاو فتوی د کفر په ولګا والا ويؤمن بالله اس کے بعد الله پہ ایمان لے آیا اول به کفر کوې په طاغوت وروسته به ایمان راوړې په الله نه شوې پوه ته چې کله مونځ کوې نو اول به د بېودسۍ دشمني کوې که نه به یې کوې جواب راکړې اول به د بېودسۍ د بېلمزۍ د ناپاکۍ دشمني کوې که چېرې د ناپاکۍ دشمني دې ونه کړه نو تا مونځ کېږي اول به دښمني کوې د ناپاکۍ سره. په خبره پوه شوې او که پوه نه شوې؟ څوک چې پوه وي لږ لاسونه پورته کړي. الحمدلله پوه شوې. یو سړی وایي چې نه مونځ کوو موږ پازیټیو سوچ لرو نیګیټیو خبرې نه منو د موږ دشمنه چا سره نشو کولای مونږ یو پازیټیو سوچ دی الله اکبر مخکې په دې محراب کې به یې وکړم، خو دښمني ډېر بد شی دی، دا زه د نجاست سره نه کوم. دښمني بد شی دی، دا زه د بې اودسۍ سره نه، مړه به دښمني اړو زه چا سره کوم نه، نو چې نجاست سره دښمني نه کوې، په دې باندې ځای باندې دې نجاست لګېدلی دی، دې ځای باندې دې هم نجاست لګېدلی دی، ته وایې چې دښمني بده نامه ده، نه یې کوم، نو چې دې نپاکۍ سره دې دښمني نه ده کړې، لمونځ دې کېږي؟ لکه څرنګه چې د ناپاکۍ سره دشمنۍ نه مخکې مونځ نه کیږي زما د الله په ذات باندې قسم علماء کرام دلته ناستی هم خیال علما او غیر هم خیال علما ټول شته و دی وی لکه څنګه چې د نجاست سره دشمنه نه مخ کی مونږ نه کیږي داسې طاغوت سره د دشمنه نه مخ کی ایمان نه نشي راوړل ستا ایمان قبول نه دی الله ته یو سړی به وایي چې یاره جي دا خو اسلام کې خو ټولو نه اول خبره دا تا د کوم ځای نه راوایسته سړیه مونږ خو امیان خلک یو قرآن کریم مو نه دی ویلی اسلام کې خو اول شی کلمه طیبه ده پنده خان مولوي صاحب دغسې ده څوک به ووایي څوک به ووایي چې په اسلام کې خو اول شی کلمه طیبه ده ومن یکفر بالطاغوت دې د کوم ځای نه راوایسته مونږ به وایو چې ځه ټیک شه په کلمې به خبره وکړو لا اله الا الله دا کلمه ده کنه ها کلمه داسې وایو الا الله لا اله ټیک می ویلا جواب راکا غلطه می ویلا ها ټیک وایم لا اله الا الله ټیک می ویلا ښه نو د لا اله معنی څه ده؟ لا اله معنی دا ده چې ته به اول کفر کوې بالطاغوت لا اله نشته نشته نشته نه منم نشته نه منم اول دې چې نه منم نه دي ویلي منم دې الله مني نه جواب ذهن کې هم سوچ راغی په دې خبره که رام نه غی الله فرمايي، ومن يکفر بالطاغوت ويؤمن بالله، چا چې کفر وکړ طاغوت سره ایمان یې راوړ په الله باندې، فقد استمسک بالعروة الوثقی، رب کائنات اعلان کوي چې دغ سړي ډیره مضبوطه کړۍ راونیوه، لا انفصام لها. ټولو نجاستونو باندې تونو باندې با دشمنه اعلان وکي د کفر قول به وکي نه منم نه منم نه منم چې کله ټول نجاستونه دې د زړه نه صفا شي پس د هغې نه به الله ستا دې زړه کور ته کوزیږي کني د ګندګۍ ځای ته الله نه کوزیږي تا په یو ځای کې محبتونه د دنیا غونډ کړي دي یاره جی الله خو موږ منو خو جی دا خو زمونږ حاکم وقت دی څه شی دی حاکم وقت دی پولیټیکل ایجنټ صاحب دا خو جی زمونږ حاکم وقت دی دا او اول الامر منکم چې راغلی دي یره جی دا الله مینه په خپل ځای ده زمونږ افسر یاره نو هغه خو تابعداري ضروري ده چې تر څو پورې دی دا په زړه کې دی تابعداري د الله قطعا معتبرانه ده او دست مات ته د جوړیږي چې نه جوړي اوس مسله دا ده چې ته به وایې چې طاغوت او افسر دا کومه خبره ده سړیه الله اکبر دا تشریح چې دی علماو کړی وی نو ډیر به ښه کوی چې ستاسو په دې کورم ایجنسۍ کې دا علما کرام تاسو پیژنې او زمونږ متعلق خو ستاسو دا خیال دی چې دا ګډوډ خلک دي همداسې ده که نه رښتیا به وایو درو به نه وایو مړه تاغوت چا ته وایي مونږ یو قول اوریدلی وو چې هغه قول کامل قول دی، قول غلط نه دی، الطاغوت هو الشیطان، طاغوت شیطان ته وایي، خو د دې مطلب دا نه دی چې کني شیطان نه علاوه دا بل څه ته وایي، نه شیطان فرد کامل دی د طاغوت، ځکه علامه ابن کثیر رحمة الله علیه ذکر کړی دی، خو ښکته یې بیا دا نور خلک هم پکې راوستي دي، امام قرطبي یا داسې نور یا نور ټولو دا تشریح کړی دی. خو خبره دا ده چې یو بل ځای کې آیت کریمه دی که چېرې طاغوت نه یوازې شیطان مراد شي نو د دې آیت کریمه به څه معنی وي سورة النساء کې آیت نمبر ساٹھ الله فرمایي